ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او جامې په تن ولرئ او خوشحالي برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سجدې سهوې په باره کې څو لنډې مسلې ځکه په تیرې خپرونه کې د مانځه واجبات موږ ذکر کړل او سجدې سهوه چې لازمیږي په ترک او په تاخیر د واجب سره نو په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله څو لنډې مسلې د سجدې سهوې په باره کې تاسو ته وړاندې شي کله چې زموږ یو منځګزار رور یا خور نه په مانځه کې کوم واجب په خطایی سره پاتې شي یا واجب تریر شي نو په هغه لمونځ کوونکي باندې سجدې سهوه لازم او واجبه ده واجبات تاسو په مخکې خپرونه کې واوریدل نو که زمونږ یو مونځګزار رور یا خور نه په مانځه کې واجب ترک شو هیر شو یا په خطایی سره تې پاتې شو نو په دې صورت کې په هغه باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده ځکه شیطان همیشه د انسان په ښه کار کولو نه خوشحالیږي نو د دې لپاره منځګزار یا غلطوي او یا یې په غفلت کې اچوي تر څو انسان د الله له لارې څخه واوړي او په غفلت کې واچوي عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی کل سهو سجدتان بعد ما یسلم حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په هره سهوه کې له سلام ګرځولو څخه وروسته دوه سجدې دي د سجدې سهوې طریقه کله چې زموږ په یو منځګزار باندې سجدې سهوه لازم شي نو کله چې د مانځه آخري قاعدې ته ورسیږي آخري ناستې ته که هغه دوه رکاتي وي او که څلور رکاتي وي نو په قاعده کې د لومړی اتحیاتو تر آخره پورې ووایي له هغې وروسته د ښي طرف ته سلام وګرځوي او بیا د دوه سجدې وکړي بلکې زموږ فقهاو لیکلي چې امام وي او که یوازې ځان ته مونځګزاري هغه د دواړو طرفو ته سلام وګرځوي خو غوره دا ده چې یو طرف ته سلام وګرځولی شي نو چې کله یې سلام وګرځوه د سلام وروسته دې دوه سجدې وکړي بیا دې لومړی بیا اتحیات ووایي د اتحیاتو پسې دې متصل بیا درود اللهم صل اللهم بارک ووایي او د هغه وروسته دې اللهم ربنا ووایي بیا دې سلام وګرځوي نو دا مونځ د دې کم نقصان چې په دې مانځه کې راغلی و په دې دوه سجدو سره هغه نقصان د دې ختم شي هغه نقصان تکمیل شي او یوې خبرې ته قدرمن اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو په لمانځه کې که یو واجب پاتې وي او که د یو واجب نه زیات پاتې وي نو د ټولو لپاره یو د سهوي سجدې کول کفایت کوي که زموږ یو منځګزار مسلمان نه که زموږ خویندې یا زموږ ورونه یي په مانځه یو واجب پاتې شي نو هم سجدې سهوه ده که د هغه په مانځه کې تقریبا څلور واجبات هم شي نو هغه دپاره یو سجدې سهوه کفایت کوي هغه لپاره دا نه که په مانځه کې دوه وارې سهوه شي یا درې وارې سهوه شي چې هر یوه دپاره دا بېله بېله بیا سهوه کوي نه چې څومره سهوه وي هغه دپاره یوې سجدې سهوه کفایت کوي اوس باید په دې باندې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي د سجدې سهوې طریقه خو تاسو واورېدله اوس په دې پوه شو چې په کومو صورتونو کې سجدې سهوه لازمیږي مخکې موږ ویلې چې یا په ترک د واجب یا په تاخیر د واجب خو اوس غواړم چې دا تفصیلا تاسو ته زه واوروم چا نه چې کوم واجب پاتې شي سجدې سهوه پې لازم ده مثلا سورې فاتحه اتحیاتو دعای قنوت نو په دې صورتونو که سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده او په چا باندې چې سجدې سهوه واجب شوي او هغه ونه کړي نو د هغه مانځه اعاده پې لازم بیا مونځ د خپل د سره راوګرځوي همدارنګه په تاخیر د واجبو کې په سورې فاتحه کې اتحیاتو کې یا په بل کوم رکن کې دومره تاخیر او وروستوالی وکړي چې د هغه تاخیر د یو رکو په اندازه وي نو هم سجدې سهوه په دې باندې هم ده او که د یو رکو په اندازه نه و یعنې تاخیر او وروستوالی د دې نه کم و نو په دې صورت کې بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده مثلا په طور د مثال زه تاسو ته ووایم چې کله سورې فاتحه تاسو ولولئ په مانځه کې د هغه پسې به تاسو آمین وای د آمین نه به وروسته تاسو یو بل صورت وای بیا به رکو ته ځئ خو چې کله تاسو سورې فاتحه خلاصه کړه تاسې دلته وروستوالی وکړه دومره وروستوالی مو کړه که یو سړی چې درې ځلې سبحان ربی العظیم وای بیا هم صورت ولسته نو په تاسو باندې سجدې سهوه لازم ده ځکه تاخیر په واجبو کې راغی نو په تاخیر چې کم تاخیر په واجبو کې راځي په هغه باندې هم سجدې سهوه لازم ده او که دا ستاسو وروستوالی او تاخیر د یو رکو د اندازې نه کم و نو په هغه صورت کې بیا سجدې سهوه په تاسو باندې لازم نه ده همدارنګه که د رکو نه مخکې سجده وکړه یا یې درې سجدې وکړي یا یې دوه رکو وکړي نو په دې باندې هم سجدې سهوه لازمه ده اول خو په مانځه کې رکو کیږي د رکو نه متصل بیا ځي سجدې ته خو دی اول سجده وکړه بیا یې رکوع وکړه که رکوع خو بلکل ترک کړي یا خو مونځ نه کیږي ځکه رکوع په مانځه کې فرض ده په اول یې سجده وکړه ورپسې یې رکوع وکړه چونکه دلته تاخیر راغی نو په دې صورت کې هم پې سجده لازم ده یا یې دوه رکوګانې وکړې یا یې دوه درې ځلې سجده وکړه نو هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده همدارنګه امام د سهار مانځه کې قرائت په جهر سره لوستل کیږي دې خفیه ولسته یا د ماسپښین په مانځه کې مثلا د مازیګر په مانځه کې قرائت په ورو ویل کیږي خفیه ویل کیږي دې په جهر او په زور سره ولسته هم په دې باندې سجدې سهوه لازم ده خو دا په هغه صورت کې چې په اندازه د درې آیتو وي امام سهانځه ته درېدلی په جمع کې درې آیتونه یې خفیه ولستل بیا ورته یاد شول چې دا مونځ خو جهري دی باید زه په زوره ووایم نو په دې سجدې سهوه لازم ده او که دې خفیه په ورو د درې آیتونو نه کم لوستلي ول یو آیت یا دوه آیت بیا ورته یاد شول چې په دې مانځه کې خو مونځ په زوره ویل کیږي قرائت په زوره ویل کیږي نو بیا سجدې سهوه پې نشته همدارنګه د ماسپښین په مانځه کې امام په زوره قرائت شروع که نو دا په زوره قرائت یې که درې آیتونو اندازه ویلي وي سجدې سهوه پې شته او که د درې آیتونو نه کم لوستلی و بیا سجدې سهوه د خپل هغه خفیه قرائت دې شروع کړي همدارنګه چې کله موږ او تاسو مانځه ته درېږو اول سورې فاتحه لولو د سورې فاتحې وروسته بیا سورت لولو په ډکو رکعتونو کې که یو چا داسې وکړه چې اول سورت ولسته د هغه نه وروسته بیا الحمدلله ولستله هم په دې باندې سجدې سهوه لازم او واجب ده او که چا د سورې فاتحې نه وروسته په ډکو رکعتونو کې یا په نفلو سنتونو ټولو کې د فرضو په دوه رکعتو اولو کې د سورې فاتحې د الحمدلله پسې بل صورت ونه لستو رکوع ته کته شه هم پې سجدې سهوه لازم ده ځکه ترک د واجب راغلی اما په تشو رکعتونو کې په تشو رکعتونو کې که چا د سورې فاتحې پسې بل صورت ولسته نو بیا په هغه باندې سجدې سهوه لازم نه ده مثلا د مازیګر مونځ څلور رکاته دی په دوه رکاته اولو کې سورې فاتحه هم ولوستله او هغه پسې هم صورت ولوسته دوه رکاته آخر باید تش وشي خو دې تش ونه کړل هغه هم ډک وکړل نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم نه ده همدارنګه غواړم چې د سجدې سهوې په هکله تاسو ته نور معلومات هم درکړم که چا په ډکو رکعتونو کې په اندازه د درې آیاتو قرآن ونه لوستو بلکې د درې آیتونو نه کم ولوسته نو په دې سره هم سجدې سهوه کول ضروري دي اما که چا درې لنډ آیتونه لوستي ول والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها که دا درې لنډ آیتونه یې ولوستل بیا سجدې سهوه پې لازم نه ده خو که چا په ډکو رکعتونو کې د فرضو او په سنتو او نفلو ټولو کې د درې آیتونو نه کم ولوستو یا د یو اوږد آیت نه کم ولوستو نو په دې صورت کې هم په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده ځکه قرائت یا په اندازه د درې لنډو آیتونو دی یا په اندازه د یو لوی آیت که چا د درې آیتونو نه هم کم ولوست او یو اوږد آیت یې هم ونه لوست نو په هغه باندې بیا سجدې سهوه لازم ده خو که زموږ یو منځګزار رور یا یو خور باندې سجدې سهوه واجب شوه او لازم شوه خو د هغه نه سجدې سهوه هیره شوه ویې نه کړه او سلام یې وګرځوه که د سلام ګرځولو نه وروسته د خپل ځای نه پاڅېدلی هم و خو چا سره خبرې نه وی کړې کولی شي چې بیرته راوګرځي په خپل ځای باندې کینی دواړو طرفونو ته سلام وګرځئ او سجدې سهوه وکړي د سجدې سهوې نه وروسته اتحیاتو درود او اللهم ربنا ووایي بیا دې سلام وګرځئ نو د دې مونځ کافي دی مونځ صحیح دی خو که داسې شو چې هغه نه سجدې سهوه هیڅ شوه خو د ځای نه پاڅېدو چا سره خبرې وکړې نو چې خبرې وکړې بیا سجدې سهوه نه شي کولی د دې مانځه اعاده پې لازم ده دا هله بیرته راګرځېدلی چې سجدې سهوه کولی شي چې چا سره خبرې نه وي کړې همدارنګه که چا نه اوله قاعده یې رشوه هم په هغه باندې سجدې سهو واجب ده مثلا څلور رکاته د ماسپښین مونځ دی د اوله قاعده یعنې اوله ناسته په دې کې واجب ده که د چا نه د اوله ناسته هیره شوه نو په آخر کې دی چې کله یې اتحیاتو ولوستله سلام دې وګرځوي دوه سجدې دې وکړي دغه دوه سجدې یعنې دغه سجدې سهوه د دې لپاره چې کوم نقصان یې په مانځه کې راغلی هغه پوره والی ورته کوي خو که څوک په دویم رکات کې کېناسته پورته شه ناستې ته بیرته نږدې و کېدیني بیا سجدې سهوه پرې نشته او که ودرېدلو ته نږدې و بیا دې ودرېږي بیا دې کیني نه خو په آخر کې دې بیا سجدې سهوه وکړي یوه بله مسله قدرمن اوریدونکو چې دې ته تاسو دقیقا متوجه اوسئ که چا زمونږ یو مونځګزار رور یا خور دوه رکاتي مونځ یې درې رکاته ادا که یا څلور رکاتي مونځ یې درې رکاته ادا که یا یې څلور رکاتي مونځ پنځه رکاته ادا که ښه متوجه اوسئ مونځ دی دوه رکاتي خو دی درېیم رکات ته پورته شه یا مونځ دی څلور رکاتي دې درې رکاته کې کیناست یا مونځ د څلور رکاتي خو دا جکشه پنځم رکات ده نو هغه دوه رکاتي کې چې دا دریم رکات ته پورته شوی هغه سره د یو بل رکات هم جمع کړي چې څلور رکاته شي او هغه مونځ چې څلور رکاتي دی چې دا په دریم کې ناست دی پورته دې شي څلورم دې وکړي او هغه مونځ چې څلور رکاتي دی دا پنځم ته پورته شوی هغه سره دې یو بل جمع کړي چې شپږ شي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي دا لمونځ یې نفل شو خپل مونځ دې بیا راوګرځوي مونځ دوه رکعته فرض دی خو دا دریم ته پورته شه چې دریم ته پورته شه نو یو رکعت دې بل هم ورسره وکړي څلور شو مونځ دی څلور رکعته دا پنځم ته پورته شه یو رکعت دې بل هم ورسره وکړي چې شپږ شي نو دا کومه مونځ چې دې زیات کړی دا یې نفل شه خپل مونځ به بیا کوي اما یوې مسلې ته متوجه اوسئ که چیرې هغه په دوه رکعت کې د تشهد په اندازه قاعده کړې وي بیا دریم رکعت ته پورته شوی او یا یې په څلورم رکعت کې د تشهد په اندازه ناسته کړې وي پنځم رکعت ته پورته شوی وي بیا یې مونځ درست او پوره دی د سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی دوه یا څلور فرض شو او دوه رکاته یې نفل شول دا هغه مسائل دي چې زموږ فقهاو دا لیکلي دي دوه رکاتي مونځ دی خو په دوه رکاتو کې ناست دی په اندازه د تشهد ناست دی درېیم رکات ته پورته شي نو یو رکات دې بل وکړي مونځ یې پوره دی دوه رکاته به یې نفل شي دوه به فرض شي یا څلور رکاتي مونځ دی په آخره قاعده کې څلورم رکات کې ناست دی خو بیا پورته شوی پنځم ته نو یو رکات دې بل هم ورسره وکړي هغه به دوه نفل شي دوه به فرض شي فقهاو لیکلي چې مونځ یې پوره دی او په دې صورت کې سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی دا په هغه صورت کې چې په دویم رکات کې دوه رکاتي مونځ کې دویم رکات کې ناست نه دی دریم ته پورته شوی نو هلته د یو بل ځمه کې دوه به نفل شي نو د مانځه اعاده بیا پې لازم ده همدارنګه په څلورم رکات کې که ناست نه وي پنځم ته پورته شوی یو د بل وکړي چې شپږ شي نو بیا په دې صورت کې سجدې سهوه پې لازم ده او د خپل مونږ به بیا راګرځوي اما که په دوه رکاتي کې ناست و درېیم ته پورته شوی و یا په څلورکاتي کې ناست و پنځم ته پورته شوی و قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي همدارنګه که چیرې زموږ یو مسلمانه خور یا مسلمان ورور په مانځه کې غلط شي چې آیا ما څو رکاته کړي دي څو مې نه دي کړي مونځ دې هیر شو په څلور رکاتي مانځه کې ولاړ دی خو هغه ته معلومات نه کیږي چې ما څو رکاته مونځ کړی یا په دوه رکاتي او درې رکاتي مانځه کې ولاړ دی خو هغه ته معلومات نه کیږي چې ما څو رکاته مونځ کړی دی نو فقها لیکي چې کوم طرف ته غالب ګمان وي په هغه دې عمل وکړي مثلا که ډیر ګمان یې دا وي چې درې رکعته یې کړي نو په درې رکعتو عمل وکړي یا یې ډیر ګمان په دې وي چې ما دوه رکعته کړي دي نو په هغه دوه رکعتو دې عمل وکړي او د لمونځ پوره کولو نه وروسته دې سجدې سهوه وکړي مونځ یې صحیح دی مثلا زمونږ یو مسلمانه خور یا زمونږ یو مسلمان ورور د ماسپښین په مانځه ولاړ دی تېر شو چې ما څو رکعته کړي خو ډېر ګمان یې راځي چې ما درې کړي دي نو چې درې مې کړي یو برکات دې بل ورسره ضم کړي په آخر کې د سجدې سهوه وکړي همدارنګه د سهار یا د ماښام مونځ دی هغه نه غلط شي چې ما څو رکاته کړي غالب ګمان یې دا و چې ما دوه کړي دي یو رکات دې بل ورسره ضم کړي چې د ماښام مونځ دی پوره شي یا غالب ګمان دا ده چې ما یو کړی نو یو دې بل ورسره ضم کړي چې دوه شي چې د سهار مونځ پوره شي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي دا په هغه صورت کې چې غالب ګمان ولري یو طرف ته اما که زمونږ د یو مسلمان خور یا زمونږ د یو مسلمان رور غالب ګمان یو طرف ته هم نه و مثلا څلور رکاتي مونځ دی هغه مونځګزار زمونږ مسلمانه خور یا ورور وایي چې څلور رکاتي مونځ دی خو ما خو درې هم نه دي کړي بې هم نه دي کړي څلور مې هم نه دي کړي یعنې په دې صورت کې دې په کمو قیاس کړي که ګمان دا وي چې درې رکاته مې کړي دي نو دوه دې قیاس کړي ګمان یې دوه دي خو دا دې په دوه وقیاس کړي نه چې دوه مې کړي دوه دې نور ورسره وکړي او که ګمان دا و چې څلور مې کړي نو هغه دې په درېو قیاس کړي چې درې مې کړي یو رکعت دې بل ورسره وکړي او په آخر کې دې سجدې سهوه وکړي دا ډېر دقیق مسایل دي قدرمن اوریدونکو ډېر په غور سره یې واورئ ځکه مونځ د اسلام مقدس دین ستنه ده او په آخرت ورځ کې د انسان نه چې اوله پوښتنه کیږي د مانځه کیږي نو باید د خپل مانځه ته ډیر دقیق شو ډېر په عاجزي او په تضرع سره الله ته ودرېږو تر څو الله رب العزت زموږ مونځ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي همدارنګه که چیرې زموږ یو مسلمان منځګزار په څلور رکعتي مانځه کې په دویم رکعت کې په هیره سره سلام وګرځوه مونځ دی څلور رکعتي مثلا د ماسپښین یا د مازیګر مونځ دی خو دا په اوله قاعده کې کیناسته یا دې نه و چې مونځ څلور رکعتي دی دې رکعتو کې سلام وګرځوه نو که خبرې نه وې کړي نو بیا دې ودرېږي او خپل مونځ دې پوره کړي که چا سره خبرې نه وي کړي نو بیا دې ودرېږي هغه دوه رکاته چې د دې نه پاتې دي هغه دې پوره کړي او په آخر کې د سجدې سهوه وکړي خو که چیرې دې څلور رکاتي مونځ دوه رکاته وکړه سلام یې وګرځوه ور یاد شو چې مونځ خو څلور رکاتي دی چا سره خبرې وکړې نو بیا دې صورت کې دا خپل مونځ نشي پوره کولی بلکې د دې مانځه اعاده او راګرځول دویم ځل په دې باندې فرض او واجب دي همدارنګه که زمونږ یو مسلمان مونځګزار که زمونږ خور وي یا ورور وي په څلور رکعتي لمانځه کې په اوله ناسته کې اتحیاتو ولوستله د اتحیاتو پسې وروسته نیمه لمه سولې یا ټوله یې ولوستله بیا ورته یاد شو چې دا دویم رکعت دی پورته دې شي دریم ته او په آخر کې دې سجدې سهوه وکړي او که صرف اللهم سولې ویلي و په دویم رکعت کې اتحیاتو نه وروسته بیا ورته یاد شو چې دا خو څلور رکعتي دی پورته شه یعنې په تش اللهم صلی ویلو باندې چې صرف دغونه ووایي اللهم صلی بیا سجدې سهوه پرې نشته اما که اللهم صلی نیمه ویله لکه اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا ټوله یې ولوستله بیا ورته یاد شو چې دا خو څلور رکعتي مونځ دی نو پورته دې شي خپل مونځ دې پوره کړي او په آخر کې دې سجدې سهوه وکړي همدارنګه د وترو په مونځ کې که چا د دعای قنوت په ځای بله دعا ولستله نو په هغه باندې سجدې سهوه نشته دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه نو په دې باندې بیا سجدې سهوه لازم ده ځکه په دریم رکات کې چې کله ته دعای قنوت لپاره لاسونه غوږونو ته پورته کوې د لاس پورته کولو نه وروسته دعا ویل پکار دي خو که چا د دې نه وروسته قرائت ولسته په هغه باندې سجدې سهوه لازم ده که چاته بله دعا بلکل نه ورتله نو بیا د قرآن کریم آیتونه ولولي په دغه سخت به سجدې سهوه نه لازمیږي او که بله دعا ورځي تلاوت کوي نو په دې صورت کې سجدې سهوه پې لازم ده دغه مسایل دي چې فقه اسلامي په اول جلد کې په یو سل یو دېرشمه صفحه کې ډېر په تفصیل سره دا ذکر کړي دي همدارنګه که په مانځه کې درود ویل لکه په آخر قاعده کې اللهم صلی اللهم, اللهم بارک یا دعا لکه اللهم ربنا یا د رکوع او سجدې تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی دا د چا نه هیر شول نو په دې صورتونو کې سجدې سهوه په دې باندې نشته ځکه دا سنت په آخره قاعده کې چې ته درود وایې یا دعا وایې همدارنګه په سجده خپله سجده فرض ده خو دا ثنا سبحان ربی الاعلی ویل دا پکې سنت دي خپله رکوع فرض ده سبحان ربی العظیم ویل پکې دا سنت دي سبحانک اللهم ویل ټول که د چا نه هیر شول نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه نشته دی همدارنګه که د فرض په منځونو کې لکه د مازیګر څلور رکاتي مونځ دی په آخرو دوه رکاتونو کې چا نه سورې فاتحه لوستل هیر شول بلکل الحمدلله ونه لوستله نو هم په دې باندې سجدې سهوه واجب نه ده ځکه چې په تشو رکاتونو کې د سورې فاتحې او د الحمدلله لوستل دا سنت دي واجب نه دي د ماسپښین مانځه ته ځان ته ولاړ یا امام سره جمع کوې د امام نه په دوه رکاتو آخرو کې سورې فاتحه هیره شوه یا ته چې ځان ته مونځ کوې په دوه رکاته تشو کې تا نه سورې فاتحه لوستل هیر شول نو په تا باندې سجدې سهوه لازمه نه ده اما په نفلو کې که د چا نه هیره شوه یا په سنتو کې نو بیا به هغه باندې سجدې سهوه لازمي او ضروري ده که په امام باندې سجدې سهوه لازم شي نو په مقتدیانو هم سجدې سهوه لازم ده خو که په جمع کې په مقتدي سجدې سهوه لازم شي نو مقتدي به سجدې سهوه نشي کولی امام په مانځه کې سهوه شو امام چې سجدې سهوه کوي نو مقتدي به ضرور دې پسې سجدې سهوه کوي خو که ته امام پسې په جمع کې ولاړ یي ته سهوه شي په مانځه کې نو ته ځان ته سجدې سهوه نشي کولی چې امام پسې ولاړ وي او خپله دې سجدې سهوه شروع کړي او آخر کې دې خبرې ته متوجه شئ په کومو خبرو کې چې سجدې سهوه لازمیږي چې تاسو واورل تېرې څو وړي شیان په قصد سره ترسره کړي دا شخص ګناهګار هم دی او لمونځ یې هم نه دی ادا شوی دوباره مونځ پې لازم دی دا کومو شیانو باندې سجدې سهوه لازمیږي دا په هغه صورت کې چې تا نه په خطایي سره پاتې شي که په قصد سره پرېتې نو ګناهګار هم یې او تا باندې د مانځه اعاده لازم ده چې په قصر یې پرېږدې هغه په سجدې سهو سره نه پوره کیږي نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ټول مسائل د سجدې سهوې پورې مربوط ول په دې هیله چې تاسو په غور سره اورېدلي وي او څه برداشت او عقلم ترې کړي وي انشاءالله په بلې خپرونه کې به د لمانځه سنتونه د لمانځه مستحبات د لمانځه مفسدات یا ماتوونکي دا به هم په تفصیل سره واورئ تر بلې خپرونې تاسو ټول په پاک رب سپارم